وقيل اسم وضع لذوي العلم مولانا غرض د مفسر د دې عبارت نه هغه څه زم قول ذکر کړل لپاره دویم قول ذکر کول دی پر اول نه خدا خبره ذکر کړه کنه چې دا عرب دا مصدر دی یا دا صفت مشبہ دی دا څه ذکر کړیو کنه وکیل سن خلکو ویل چې نه دا اسم دی د ذویل علم د پاره دا اسم دی چې د د وضع د چا د پاره شي دا د ذویل علم د پاره د د وضع شعر د ذویل علم د پاره دا اسم دی چې وضع شعر د ذویل علم د پاره نه لکه دا پرې دغه کې خبره ده کنه درم مسله خو ختم شو کنه چې مصدر دی او دار او دار دار وقيل ویل شری چې عالمین نه ده خو اسما لما يعلم به کل خاتم خاتم کان دا ویل کنه وس وینا قیل ویل شری چې دا نوم دی د ذویل علم د پاره دا نوم دی د ذویل ادا ذویل علم سوق سوق دی ملائک من الملائکه والثقلین من الملائکه والثقلین فرشتي دي او جنات او انسانان نو دا نوم د ذویل علم د خودم را کار دی چې افراد ور باندې نه متصف کیږي خان په دې باندې با غټ غټ انواع متصف لکه عالم الانسان عالم الجن عالم الملائکه د څه غټ غټ به متصف کیږي او په دې باندې افراد نه متصف اشخاص په نه مده چا د سی ویل لیکن دومره خبره ده چې دای په قیله سره ذکر کا وجه دا نه مولانا چې عالم دی ټول د پاره کې نو معنی دار چې الله رب دې ټول عالم دی او چې ته عالمین صرف دې دریو تکي هم معنی دار چې الحمد لله لرب چې الله چې رب دې دریو دی درې کم کم دی یو انسانان دی جنات دي او ملائک دي نو دا درې دي ذکر کړه په اول تقدیر باندې ټول ته خبره شامله و نو ځکه دا عبارت په کم لفظ سره ذکر کړه ویلې شي چې دا نوم د ذویل علم دی د ملائکو نه د ثقلینو نه وتناوله لغیرهم علی سبیل الاستتباع دا د پر سوال وکړه هغه سوال دار چې د نور تم شامل نه الله دا رب د نور هم دی عالمین لفظ نور تم شامل له خو علی سبیل الاستتباع علی سبیل ځکه دا پکې اهم اهم انواع دي کنه چې انسانان دي جنات دي او سوق دي ملائک ادا نور تم شامل له خو علی سبیل الاستتباع ولې بیا په قیل سره ذکر ذکر کړو چې په دی اول تقدیر باندې ټول ته شاملې ده حقیقتا او په دې تقدیر باندې ته شامل شي علی سبیل الاستتباع د سنوتا نو ځکه دا قول په چا سره ذکر نه پکې وکیل ویلې شي ویني چې دا نوم د ذوی العلم دی من الملائکه او ثقلین او نور ته شاملېږي علی سبیل الاستتباع وکیل ویلې شي ویني چې قصيري په دې سره خلق وکیل دا بل قیل دی دیوی الحمد الله لره چې رب د عالمینو د عالمینو نه مراد سوق دی ناز هغه خلق په دې ځای کې تر مراد څوک دي خلق ځکه عالم یو عالم کبیر دی او یو د عالم صغیر دی عالم صغیر دی انسان ته وي او عالم کبیر دی غرونو ته او دی ته وي نو وی د انسانانو ته عالمین ځکه ویلې شي دي کنه چې دې کې هر یو نظیر د عالم کبیر دی هر یو نظیر د چا دی د عالم کبیر مثلا عالم کبیر زمنګ سره غر دی په غر کې مثلا واخه دي نو انسان کې دا ویخت دي غر نام کې مثلا خاوره ده نو من کې غوخه ده غر کې ګټي دي نو من کې اډو کې دي او په غر کې وبدي نو د انسان چې جاری مو به تشمیتیاز صورت کې هم څه خارجيږي وبه نو چې الله تعالی تسویه د نظر کړل په مابین د عالم کبیر او د انسان کې نو پتاو لګیدل چې د هغه څه شی دی نظیر وقیل ویل شیری چې قصیری بری سره خلق ها هنا دلتا فإن كل حد ذکا هر یو کس منهم د دین هغه عالم دی په دې حیثیت چې د مشتمل له په نظر او هغه چې کم په عالم کبیر کې چې کم په عالم من الجواهر د جواهر او نالته چې کم جواهر دي دلته ما غشاري دي کم دلته اراز دي دلته پیجندل کېږي په دې سره څه شي لکه څنګه چې پیجندل کېږي بما باغ ابدعه فی العالم چې الله تعالی په دې نور عالم کې کم سيزونه کې خودل ني آی سره په نظر کولو الله معلومیږي نو په انسان په دې کې نظر وکړي شي نو په دې باندې څوک الله پیجندل کېږي د دې وجنه د دې وجه نه چې دا مشتمل له په نظر او هغه چې کوم په عالم کبیر کې دي تسویه شعر د نظر فيهما په دې دواړو کې الله فرمایي او فی انفسکم تاسو په نفسونو کې الله تعالی علامات پیدا کړل فلا تبصرون نه پیږي وقریا رب العالمین بالنسب یعنی دا دې رب دا خو رب العالمین دې کنه الحمدلله رب العالمین دا الله لپاره صفات رب العالمین وړاندې نه همانام کړل نو اشاره کوي د خبره ته اشاره کوي د خبره ته لکه څنګه چې دا محدثات په خپل وجود کې او پیدا کون کې ته افتقار او احتیاج لري نو هم د کرنګ په خپل بقا کې احتیاج لري ځکه د رب معنا تربیت کوله او تبلیغ الشی تبلیغ د شی الی کماله کمال د شی ته شی ان فسه دی رحمان رحیم دی الله رب ولې دی ځکه دی رحمان او رحیم دی وکل ما هذا شانه فهو رب العالمین نو الله تعالی هم رب الله رب د مخلوقات ولې دی ځکه دی رحمان او رحیم دی کوم چې رحمان او رحیم یا غروي نو دی هم څه دی رب یا حمد الله لره دی ولې ځکه دی رحمان او رحیم دی سوک رحمان رحیم نو مستحق د حمد ما غي نو کرره للتعلیل دا د تعلیل د پاره د علت د پاره مکرر ذکر کړه وګوره دا خبره ځان کې یاد ساتي چې دا د مفسر په نيز دا خبره ده نور دا احناف په نيز دا خبره نه ده ځکه هغه بسم الله جز وای د فاتحه نه جز نه وای نو احناف وای چې بسم الله ته د فاتحه جز مو وایا کنه چې تا وای نو یو الحمدلله چې بیا پکار دار چې ضمیر ذکر شوی څه ذکر شوی زکه چې شی دې کشیس نه صحیح سره بیا ارجاع کوي ورته د ضمیر او کدا چرته جز وې نو بیا په کار د حدیث قدسی کې آغاز د بسم الله نه شوی چې خو اذا قال العبد الحمد لله نه شروع کی دارن کدا جز وې نو بیا د الرحمن الرحیم کې تکرار دی نو دا تکرار د سو دی نه دی نو بیا به دا نقطه وای چې دا د تعلیل د پاره نقطه تکرار دی نو بیا سره جواب ته بیا سوال بر سره وارد نه وي کله موقف ته معنی لوي زمون موقف ته معنی لوي نو دا بر سره وارد نه وي څنګه به وارد نه وي یاره تکرار شته نه ځکه تسمیه جزء والملک هو المتصرف بالامر والنهي في المامورين من الملك مولانا دا یو مسله ده هغه مسله د مالک یوم الدین کې ده سو بحث کوي یو بحث په اعتبار د قرائت سره کوي یو بحث په اعتبار د چا سره کوي د قرائت سره کوي ایو بحث په اعتبار د مالک سره کوي چې د مالک څه معنا ده مالک یوم الدین معنا دا چې د مالک ته د رزق د جزاء او کده بادشاہ ر د رزق د جزاء نه دا دوه بحث وکړي اول بحث دا دی چې دا مالک یا په صيغه د فعل یا په صيغه د اسم دی کدا په صيغه د فعل سره شي دا په صيغه د چا سره شي د فعل سره شي نو بیا به ملک شي بیا به شي شي ملک که په صيغه د اسم سره شي نو یا مالک دی یا ملک دی او یا ملک دی نو دا د قرائت بحثونه دي دویم بحث دا چې دا مالک ته دې معنا سره اندې کې دوه راي دي یو راي دا نه چې دا مالک دی دا مالک دی او د قران کریم د بل ځای نه پته لګي اغا او دا تقریبا یو شان یو محل کې د آیاتونه یو محل کې وارد شي یو شی د پاره وارد شي انت داسته چې یوم لا تملک نفس لنفس شیئا کې دا شیئا منصوب دی او دا شیئا د دې د نسب بل سوجه نشته په غیر د دې نه چې دا د تملکو د لپاره مفعول به شي او کدا تملکو د ملک نه راخلی ملک نه نو بیا دا صيغه متعدد نه دای مفعول کېدی شي او کدا تملکو د ملک نه راخلی نو ملک بیا دغه هغه لازمی صيغه ده نو چې لازمی د بیا شیئا منصوب ولې نو دې نه پته ولګېدل الته خدا دی چې لا تملک نفس لنفس نو دلته پته لګي چې مالک یوم الدین مالک دی ځمه دار چلته شیان منسوب دی نه د نسب د پاره وجه په کار دی بل وجه شته په غیر د نه تملک کوئی منسوب کی ادا به هر منسوب کې چې دا فعل متعدی منغوالو کلام فعل متعدی باندې لږه منسوب ولې نه ٹھیک شو جی سوال والامر یومئذ لله نه پته دا لګي چې دا د ملک نه دی یوم لا تملک نفس لنفس والامر دا مفرد د اوامر نه دی دا مفرد دی رچا نو لنډه خبره ده چې تملکو دلته زبر ورکړي ا تملکو به ال زبر ورکړي چې دا تملکو نه د ملک نشي دا د ملک نه نشي ولی کدا د ملک نشي نو متعدی څه غوي کدا ملک نشي نو لازمي څه غوي نو معلومه صدا خبره چې مالک یوم الدین معنا دار چې الله تعالی مالک دی یوم الدین یعنی بادشاہ دی یوم الدین نه دی مالک دی یوم الدین یعنی ملکیت دی ملک نه ملک ٹھیک شو دی زم رائے دار چې نه دا د حرمینو قرات چې دی هغه مالک دی هغه چې شهره مالک او دلیل دا و چې بل ځای کې راځي لمن الملک اليوم لله الواحد القهار الته لمن الملک اليوم دی لمن الملک او دی یو بل ترجم د ځان د پاره وي و یار وې ته سره راځي یو نه ماته ماته ونه تا ته هم برخم کو سره نه ماته کار نو زما وجه دار چې یو د ملک او یو د ملک د من کې فرق یار مالک څه ته وي مالک خودی ته وای کنه چې هغه تصرف کوي په اعیان مملوکاو کې تصرف کوي په اعیان په خپل هغه اعیانو کې چې دی د دستی مملوک خو په دې اعیان مملوکو کې د ټولو نه غټ شي چې هغه مرایه کې دی شي څه کې دی شي او یوی ملک نو ملک خو په احرار مانم کې دی شي کنه بادشاہي خو په چم د موږ باندې چې بادشاہ د نه په عبیدو بادشاہ رې کپا احرار باندې احرار باندې نو په مالک کې عظمت ډیر شو کپا ملک کې نو مالک ویل پکار دي که مالک ویل پکار دي مالک د ملک نه ویل پکار دي مالک خود ملک نه دی زمدارا چې سره د لک شیم مالک کې دی شي ولې تر دو پیسو مالک یې کنه چې تا سره د تاسو مالک یې کنه ورته تاسو څه ویل شي چې د ملک ته پرې دو پیسو نو ملک نشي ویلې ها مالک ویلې شي نو معلومه شوه خبره چې څنګه ویل پکار دي ولقوله تعالی بل دې قول د الله د وجنه دویمه ترجیح لمن الملک اليوم نو ال تر ملک مسله د دلته کې مالک ته ملک نه کا درې مدار ولې ما فيه من التعظیم په دې کې څه شعر تعظیم تعظیم په مالک کې لري که په ملک کې مالک کې لري په مالک کې لري چې ملک نشي دې کې تعظیم دی مالک هغه متصرف ته وي په آیانو کې چې سره تصرف پچا کوي کوي په آیانو هغه آیان چې هغه مملوکي کې فشا څنګه جواغ سلیم شي نو څنګه چې خوخه من الملک دا ماخوذ ده ملک نه او مالک هغه متصرفي په امر او په نهي فل مامورین په خپل مامورون کې من الملک دا رچا نه ده د ملک نه ده نو وې دی وې په درې وجره ترجیح ذکر کړي چې ملک لفظ ول پکار دي چې دا د چانه شي ملک لفظ ول پکار دي چې دا د ملک نشي مالک لفظ ول نه دي پکار چې دا د چانه شي